بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر یقینا الله تعالی حکم کوي بالعدل په انصاف سره والاحسان او په احسان سره من امتین د بلی ډلینا انما یقینا یبلوکم ازمائش کئی تاسو الله الله پاک به پت اغي باندې یعنی انما یبلوکم الله به یقینا امتحان کوي الله تعالی پتا سو باندې به پدی سرا ولی ولی یبیننا او خامخا بیان بکړي تاسو ته تا لکم یوم القیامت پر د قیامت کې ما کنتم فیه اغشی چې تاسو پاغي کې وای تختلفون اختلاف کوونکې چې کوم تاسو اختلاف کول الله پاک به داغي بیان درته وکي ولو شاء الله او که وختلې وی الله تعالی لجعلکم خامخا ګرځولې به وي تاسو امتن یو ډله واحدتن یو ان په یو دین باندې به تاسو ټول راوستي وي ولکن یذلو او لیکن الله بلاری کوي من یشاء چال چلا غواړي و یهدی او په لار روانوي په سما من یشاء چال چلا غواړي رضای شي ولا تسالون او خامخا تاسو نه په پښتنه کې دی شي اما کنتم تعملون دا هغه عملونو نه چې تاسو یې کوي ولا تتخذوا او مگر نسی تاسو او مگر زوی تاسو ایمانکم قسمنا خپل دخلن بیکارا په ایواز دی هغه خکارونو ما کانو یعملون چې دوی کول دا غوی بدله به خو بدله د عمل عمل نه خسته ولا ورکم من عمل صالحا چا چې عمل کړي دی برابر د سنت سنت سره برابر عمل کړي دی پیغمبر په طریقه علی سلام من ذکرن کاغه نری نوی او انسا او که زنانوی خزی که سړی وی وهو خو شرط دا دی او حال دا چې مؤمنون دا سړی مؤمن وي دا انسان مؤمن وي نیک عمل کوونکې ایمان لرونکې مؤمن وي یعنی عمل کوي خو مؤمن وي فلا نحيينه نخامق جنب ورک ورک او دتا حیاتن طیبتن جند خوشالی د مزه پاک قیامت کې ولا نجزینهم او خامخا بدل ورکو دوی ته مونږه اجرهم ثوابونو باحسن ما كانوا يعملون پای ول د خکارونو چې دوی کول فاذا قرات القرآن نو پس هر کله چې غواړې ته چې لولې قران لرا نو فاستعذ بالله نو اول پنای غواړه په الله تعالی سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټل شي وینا انه یقینا دا شیطان لیس نشت له دلرا سلطان وسد گمراه کولو علی الذین پاک اغه چا باندې پاکستانو امنو چی مان راوړې وعلى ربهم او فخپل رب باندې يتوکلون توکل کوي ځان اسپاري انما یقینا سلطانه طاقت او زور د گمراه کولو د د یعنی د شیطان علی الذین پاکسانو دی یتولونه چې د سره دوستانه کوي دا خبره منی والذین او کسان هم به مشرکون چې په سبب د وسوسو د سره مشرکان دي داغه په وسوسو باندې د مشرکان شوی دي هغه باندې د دوه وس چلیږي د گمراه کولو و اذا بدلنا او کله چې بدل کومنګا او کله چې بدل راوړو مونږه آیتن یو آیت مکان آیتن فزای د بل آیت باندې والله عالم الله تعالی خپوی دی بما ينزلو باغ سچ نازل وی قالو دوی وی انما یقینا انت تو مفترن ان تکو درو جوړون کې نبی پاک ته وی قالو وی دوی انما انت مفترن یقینا تکو درو جوړون کې مفتر الله رب کریم وای بل اکثرهم لا یعلمون بلکې زیات دوی نه نه پويږي قل نزله هو آیا ورته نازل کړی دی دی قران لره روح القدس روح پاک هغه جبرئیل امین دی مر ربک د طرف د ربستانه بالحق په حق سره چې خارشي ليثبت الذين د دې لپاره چې کلک کړي آکسان آمنو چې مو ایمان راوړې دي مؤمنانو لره لاک لکه په ایمان ده دی وهدن یعنی ایمان دی وهدن او هدایت دی دا قران و بشرا او زیر دی للمسلمین د فرد مسلمانانو چې الله د چا غاړي خو دی دا ولقد او یقینا نعلمو کویګو منګه انهم چې یقینا بشک دوی یقولون وای انما يعلمه یقینا خودلې دی دا قران دتا پیغمبر پاک تا بشر یو انسان بل انسان وته خودلې دی لسان الذی جب داغه کس یلحدون چې غلط نسبت کوي کوګواله کجروی کې غلط نسبت کوي الیه دوی داخلك هغه تا اعجمی اجمی دا سړی غیر عربی دی وهذا او دا قران چې دی لسان عربی جبا عربی دا صفا مبین واضح واضح عربی دا کدا د بل چا نه ذکرې وي د کې به غلطي وي ان الذين يقينا كسان لا يؤمنون بآيات الله چې ایمان نه لري پاتونه د الله تعالی باندې الا مگر سوا من اکرها یا غچانا چې زور پر وکړي شي وقلبه او زړه د هغه مطمئنن کلک وی بل ایمان په ایمان باندې ولکن من شرح لیکن چاچه پرانی سل سینه خپل بالکفر کفر قبل ولوتا صدرا سینا فعليهم نو پدوی باندې غضب من الله غضب دی الله تعالی دی ولهم عذاب عظیم او دوی د پار عذاب لوی دی معنا دا د آیات چې کله یو انسان ایماندار دی او چا کافرانو مجبور کو د کفر وینا ته خزړه کی ایمان کلک دی او په خلی باندې کفر کلمو وینو دته دته هیڅ ملامت نشتا لیکن هغه څوک چې کفر ته خپل زړه خوشاله کړ سینه اخلاص کا نو پدی باندې د الله غضب دی دوی لپاره عذاب لوی دی ولهم عذاب عظیم او دوی لپاره عذاب لوی دی ذالک دا د دی وجنه بیانهم چې بشک دوی استحب الحب الحیات الدنیا چې خوخ کړه دې ژوند دنیا علل اخرت په اخرت باندې وان الله او پدی وجه چې یقینا الله پاک لا يهدي القوم الكافرين توفیق نور کوي قوم کفر کوونکی ته د سمې لارې اولائک الذین دا اغه خلق دی تبع الله چې مہر وهله دی الله تعالی علا قلوبهم زړونو د دوی وسمعهم او په وګونو د دوی وابصارهم او په سترګو د دوی باندې واولائک او دا کسان هم الغافلون دوی بے پروا دي بے خبر دي بے پروا دي پروا نشته په دین لا جرم خامخا انهم یقینا دویبا فی الاخرت په اخرت کې هم الخاسرون هم دوی تاوان والا دي یعنی په همیشه عذاب سره تاوان کی وای ثم بیا ان ربک یقینا استرب للذین هاجروا آکسانو ته چې هجرت کړې د دین لپاره من بعد ما فتنو رست داغینه چې تکلیفونه ورسول شي وی دي پاغ ورس چراشی پدا سے ورس چراشی کل نفس هر نفس تجادلو کوشش بکی جګړه بکی د عذاب د دفقولو ان نفس حادث ځاننا یعنی هر انسان پاغ ورس کې با هر نفس کوشش بکی د لری کولو د عذاب نفس حد ځان خپلنا وتوفا کل نفس او پورا باور کړي شهر نفس تا فاذاقها الله نو وسکو لا غوی ته الله تعالی لباس الجوع جامه د لوګي والخوف او د ویری بما كانوا يصنعون په سبب دا کارونه چې دوی همیشه کولا لوګه پیرا وستا مفسرین لیکي تر دې چې یو انسان نه پاره بو تمر لوګه راغا یو انسان دا د سماعت یو کړل او بل بچی ته پټ ناسو چې دا په پاس هغه برازي ګندګي به خواړه ولقد جاءهم او یقینا راغله د دوی ته رسول رسول د الله پاک منهم د دې د جنسنا پیغمبر راغله د دې د جنسنا فکذبوه نو دوی هغه ته دروغجن ویل هغه دروغجن کا فاخذهم العذاب نو اونی ول دوی لره عذاب هم ظالمون او دوی دی ظالمان فکلوا نو خری تاسو مما دیاغین رزقکم الله چې درکړه دې الله تعالی تاسو ته حلالن طیبا حلال پاک حلال دې پاک دې تاسو په تصرف کې دې او بسم الله تاسو پاک کړل وشکرو او شکر کوي نعمت الله دې نعمت دې الله تعالی ان کنتم کتا سو یی یاهو خاص الله لرا تعبدون بندگی کوین کون کې کا خاص تاسو الله ته عبادت کوئی بندگی کوي نو جلا د نعمتونو شکر ادا کوي انما یقینا حرم حرام کړی دا الله پاک علیکم المیتتا پتا سو باندې مردارا مردار خړل الله در باندې حرام کړی دا ولا عادن او نه د حد نه تیری دون کې او نو مردار نه کله غون دی خوړلا چې د دې جون بچي او بیا دې الله نه بخنه غواړي نو فإن الله یقینا الله تعالی غفور الرحیم بخنه کون کې رحم کون کې دې محبت کی ولا تقولوا او موای تاسو لما تصفو اغه سیسته چې بیانوي السنتکم الکذبا دوی لره مزه لګا دا فائدہ د لګا معنی سکا دا لګا دنیا کې ولهم او دوی لره عذاب عذاب الیم دردناک وعلى الذين او په هغه کسانو باندې هادو چې يهوديان دي حرمنا حرام کړی دی مونږه ما قصصنا علیکا هغه چې بیان کړی دی مونږ پتا باندې من قبلو د دین مخکې وما ظلمناهم او ظلم نه دې کړې مونږ په دوی باندې ولکن لیکن کانو دوی انفسهم په خپل ځانونو باندې یظلمون ظلم کوونکې ظلم وکاو ثم بیا ان ربک یقینا نستا رب للذین هغه کسانو لرا عملو سوء چې بد کارونه کوي بد کارونه کړی دي بجهالتن پنا پوي سرا ثم بیا تابو توبو کړه توبه وستاله من بعدی رست د دې ذالک د دینا واصله عمل کو برابر د سنت سرا ځان اسلاکا سنت په ځان عملی کا ان ربک یقینا استار رب من بعدها رست د دینا لغفور الرحیم خامخا بخنه کون کې رحم کون کې دی ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام کانو امتن پیشوا د دین بیانون کې امتن یو امت معنا یو تنو کار دی یو ډلې کړي دی یو امت کړي دی معنا دا ده ان ابراهیم چې یقینا ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام کان او امتن پیشوا یعنی د دین بیانون کې قانتن تابعدار لله دی الله تعالی حنیفن او موحد کلکو په توحید باندې ولم یکو او نو دین المشرکینا د مشرکانو د ډلینا د دو د لارې نغیتا وهداه هدایت کړو د دو الی صراط مستقیم لارې نغیتا واتیناه او ورکړو مونږه دتا په دنیا په دنیا کې حسنتن خیسته ژوند و انه او یقینا دی فل اخرت په اخرت کې لمن الصالحین خامخا کامیابونه وی و انه فی الاخرته یقینا دی په آخرت کې لمن الصالحین خامخا د کامیاب خلکو نه وي نیکانو خلکو نه وي کامیاب ثم بیا او حینا الیکا وه وکړه مونږه تا ته ان تابع چې تابعداري کوته ملت ابراهیم د ملت د ابراهیم السلام یعنی په دین او طریقه د ابراهیم السلام حنیفن چې پوخ موحد او کلکو په توحید باندې وما کانا او نو د ابراهیم السلام من المشرکین د مشرکانو د ډلې نه شرک کوونکو نه انما یقینا جعل السبت ګرځول شوی دی الا سبیل ربک لار در دستا ته خلق را غواړ دین د دین د الله ته قران د الله ته بل حکمت پکل کی طریقې سره په حکمت معنی کله کی طریقې سره حکمت دې تنو چې بوس لاندې وبور وړي چې په خبره یو شان کې مقصد بل شان دی نه صفا خبر وکا پس دا به ما تومر مخ کې تیر شه صفا بیان وکا چې هغه خسته وي خسته سره قران او سنت دلیل پیش کا ورتا ان ربک یقینا استعرب هو اغا عالم خپو یده بمن اپاغ چا چې دل چې واوړې دو گمراه شوان سبیلی د الله د لارینا وهو او دغه الله پاک عالم خپو یده بالمحتدین په هدایت والو باندې په دیندارو وان عاقبتم او کتاسو بدل اخلی فعاقبون بدل واخلی بمثل ما عوقبتم په اندازو په مقدار تکلیف درکړې شی وستاسو تا به باغی چې څومره تاسو له تکلیف درکړې دومره غي تم ور کوي ولا ان صبرتم او که تاسو صبر وکړو له هو خیرن نو دا خامخا ډیر خده لصابرین د پاد صبر نا کو خلقو تا واصبر او صبر کوت وما صبرک او نه دې صبر استا الا بالله مگر په مدد الله تعالی سره دی ولا تحزن او مغم جن کېګا تو علیهم پدوی باندې ولا تکو او مکېګا تو فی ضیقن پتنگ سیا کې په خفغان کې مما یمکرون دا غینه چې دوی څه چلونه جوړوي تدبیرونه کې ستا خلاف ان الله یقینا الله تعالی مع الذین خاص ملګری دی په امداد کولو کې د هغه کچ هغه کسانو اتقو چې تقوا لري ځان بچ کړي د ناروا او کارونو نه والذین او آکسان هم محسنون چې دوی خسته کارونه کوي د الله پاک خاص امداد هغه سره دی چې پرېزګار دی او کارونو کوونکی والا دی الله دې مونږ تم دا نصیب کړي سورت نحل او پارس والا سم الحمدلله سره تور سیدا د پس ان شاء الله پنځله سم سی پارس سورې بنی سربی الله دې موږ تاسو باندې رحم وکړي اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه